بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أثر الفراء يرى الرجل عينيه ما لم تريا رواه البخاري ده حضرت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه روایت تھی عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل من اخر الفرا په دروغ کې د ټولو نه لوی دروغ په بهتانونو کې د ټولو نه لوی بهتان په تورونو کې د ټولو نه لوی تور ايرى الرجل عينيه ما لم تريا چې انسان هغه خوب بیان کی چې هغه د نوی لیدلې په ټول دروغو کې لوی دروغ دغه دی چې انسان داسې خوب بیان کی چې هغه د نوی لیدلې چونکه دوستانو دا باب په اختتام کې دی په دې کې د خوبونو ذکر وشلو او تاسو ته مخکې روایتو کې تیر شلو خسته خوب لیدل دا د نبوت د علوم نه دی لکه مخکې پیغمبر علیه السلام فرمایي روایتو کې تاسو ته تیر شلو خسته خوب لیدل دا د الله له طرفه وي او داسې خوب د نبوت شپږ څلوېښتمه برخه ده چیالیسوا برخه ده او چونکې د وحي دروازه بنده شوې ده نو اوس د خوب په ذریعې سره بندګانو له الله پاک خبرداری ورکوي نو چونکې دا د نبوت سره تړلې یو برخه ده خوب لیدل او یو سړی راپاس تاسو کتلی دوستانو باز خلکو عادت دا وي د دروغو خوبونه بیانې بیګا مې دا شی خوب کې لید پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ټول نه لوی دروغ او د ټول نه لوی بهتان دغه چې انسان هغه خوب بیان کې چې کوم ده نو لیدل نو فرمایي من افضل الفراق په بهتانونو کې د ټولو نه لوی بهتان او په دروغو کې د ټولو نه لوی دروغ ایره رجل عینیه ما لم تیقترایا چې انسان هغه خود بیان کی چې هغه د نوی لیدلی دی وجه نه دوستانو همیشه د پاره د رښتیا او نکار غوښتل پکار دي که مثال کې تور په یو خوب ته نه لیدل دی او هغه ته بیان کړو دا دې تاسو نفع او نقصان نه رسیږي دی وجه نه که تاسو ته یاد شي دوستانو دا ټول د خوبونو متعلق چې کوم آداب او هغه موږ بیان کړل خوب چې بیانې خسته خوب بیان کا چاته به بیانې عالم ته بیان کا یا دوست ته بیان کا چې هغه تعالی خسته تعبیر درکې خراب خوب دی لیدلو شیطانی خوب دی لیدلو هغه چاته مو بیانوا باغی باندې درې ځله اعوذ بالله وایا د ټول طریقې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته خو دلې او چې اوس یو سړی را پاسې د دروغو خوب بیانې چې بیګا مکې له تلې او مدینې له تلې او هلته مې داسې طوافونه وکړل دا ټول دروغ ویل نو د دې انسان ته څه فایده نه رسېږي ها البته لوی دروغ یې ویلو لوی بهتان او تهمت تړي نو دی وجه نه پیغمبر اسلام د دې نه منو فرمایلا رواه البخاري د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام بخاري د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ارشاد مبارک را نقل کوي قال پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایل اصدق الرؤيا بالاسحار په خوبونو کې د ټولو نه رښتیني خوبونه هغه دي بالاسحار چې هغه د پښمني په وخت کې لیدل شي د تهجد وخت سبعی ته نږدې چې کم وخت دې ته اسحار او سحر ویل کېږي په دغه وخت کې چې کم خوبونه ولیدل شي هغه خوبونه هغه رښتیا وي بعضې خوبونه خو دوستانو تاسو ته مخکې بیان شولو خوب په درې قسمه باندې دی علامه ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې یو حدیث النفس دی انسان چې د شي په خوب کې هغه شي زونه یې کوم چې د پوي خبر دی نه لکه مثال کې تر کوم دکاندار دی او ټول ورځ د دکانداري کې سودا خرڅه کوي سودا واخله او ټول په خوب کې د غیلي نو دا هغه په ویښه باندې د د په دماغ باندې چې کوم اثرات شوي دي هغه اثرات پر تازه شولو ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي دا داسې خوب تعبیر نه وځي دویم هغه خوبونه دي چې هغې ته تخویف شیطاني ویل کېږي بعضې د یری خوبونه انسان په هغې کې ویریږي نو ابن سیرین رحمت الله علیه فرمایي چې دغه خوب هم تعبیر موزي البته بعضی خوبونه داسې دي چې هغه د مبشرات نه وي د الله پاک د طرفه بندلا زیری وي خدایي د پارم صحیح وخت چې دی هغه خوب چې هغه په وخت د سبعي کې سحر نه مراد دوستانو ته د شپې اخیری برخه ده دا دې دوه علماء لیکلي دي چې په دغه وخت خوب ولې دي شي په دغه خوب وخت کې خوب ولې رښتیا وي دوه وجې د علماو د هغې رانقل کړي دي ټولنۍ وجه خدا د دوستانو کله چې ماخوستن انسان وده شي نو دی مور وي په معده باندې چې کله خوراک پروت وي نو د ډېر موروالي د وجې نه د انسان خوبونه هغه ګډوډېږي بعض اوقات انسان مور وي د هغه خوراک اثرات د ده په مزغو د ده په بدن باندې وي نو دې وجې نم دې ګډوډ خوبونه دي خو دا د شپې اخیری برخه چې وي دغه وخت پورې د انسان دغه خوراک د معدې نه کوز شوی وي هضم شوی وي په خالي معده باندې چې کله دې کوم خوب ویني نو هغه خوب رښتینی خوب وي یو وجه علماو دغه بیان کړی ده دویمه وجه علماو دا بیان کړی ده چونکې دا د سهار او د صبحي وخت کې دی د شپېلي وخت، د شپې اخیري برخه، دا هغه برکتي وخت دی چې په دې وخت کې ملایکې نازلېږي، په دې وخت کې الله رب العزت اسماني دنیا ته تشریف راوړي چې څنګه د الله د شان سره مناسب وي، نو بیا الله رب العزت بندګانو ته اعلانونه کوي چې آیا دا څوک شته دی چې ما نه مغفرت غواړي چې زه ورته مغفرت وکړم، آیا څوک شته دی چې په رزق کې تنګي وي ما نه غواړي چې زه ورله رزق فراخه کړم، نو چونکې دغه د سحر او د تهجد یو د شپې دا اخیري برخه دا یو برکتی وخت دی په دغه وخت کې چې کوم خوب لیدل شي هغه خوب رښتیا کیږي نو دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ دغه روایت را نقل دی قال پیغمبر علیه السلام فرمایي اصدق الرؤيا د خوبونو کې رښتینی خوب بالاسحار هغه خوب دی چې هغه په وخت سحر کې ولیدل شي د اسحار نه مراد تاسو مې دوستانو د شپې اخیری برخه ده عام طور سره هغه برخه چې په هغه کې خلک د روزي نیولو د پښمنۍ د پاره را پاسي یا د تهجد د پاره را پاسي دغه د شپې اخیری برخه وي دې پسې بیا څو بصادق وي سبعي وخت داخل شي نو دغه وخت چې کومي په دغه وخت کې چې کم خوبونه لیدل کېږي هغه رښتینی خوبونه وي رواه الترمذي د دې حدیث مبارک روایت کړی دی امام ترمذي والدارمي او امام دارمي هم دا روایت را نقل کړی دی تر دې پورې دوستانو باب الرؤيا د خوبونو چې کوم باب هغه اختتام ته ورسېدلو کتاب الاداب دې ځنه دوستانو د آداب باب شروع کیږي په هغه کې پیلنې باب چې دی باب السلام هغه د سلام والا باب دی د دې الفاظو د وضاحت کوو بیا زو روایت بیانوي کتاب الاداب اداب جمع د ادب ده ادب څه ته ویل کېږي دوستانو نو دا ادب لفظ چې دی دوستانو دا ډېر زیات وسیع دی د دې معنی علماء ډېر زیات معنی کړي دی وجه نو دوستانو د ادب یو تعریف کول یقینا دا دې سره به دا زیاتې وي بعض علماء فرمایي چې ادب دې ته ویل کېږي هر یو کار او هر یو خبره د مخلوقي مناسبت سره کول دا ادب دی یو کار دی هغه بې ځایه مه کوه د موقعي مناسبت سره هغه کار وکړه دا دغه کار ادب شو یو خبره ده هغه د موقعي مناسبت سره بې ځایه خبره مه کوه چې کوم ځای وي د خبرې هغه ځای کې هغه خبره وکړه نو بعضې علما فرمایي چې ادب دې ته ویلی کېږي بعضې علما فرمایي چې ادب ښه خصلت ته ویل کېږي په ژوند کې ښایسته خصلتونه او ښایسته عادتونه راوستنه دې ته ادب ویل کېږي بعضې علما فرمایي چې ادب د ښو اخلاقو نوم دی او زموږ پښتانه ادب ته څه ته وایي موږ وایو که دوستانو د مشرانو ادب کوه چې هغې راشي او ته یو ځای کې ناست دی هغه ځای له پاسه هغه ځای مشر ته پرېږده او ته لاندې کېنه نو دا مختلفو ژبو کې او مختلفو علماو د دې هغه مختلف تعریفونه کړي دي دې وجې نه دوستانو د ادب یو تعریف کول دا به لږ ماته ګران شي خو دغه تعریف یې لږ علما خوښ کړی دی چې هر یو کار او هر یو خبره د موقع په مناسبت سره کول دا ادب دی اوس یو کار دی دا دی موقع او محل نه دی او ته هغه کار کې نو هغه کار هم ته خسته نه ښکاري دا د هغې ځای نه دی نو دا د هغه کار د آدابو خیال نه ساتلی شو یو یا یو خبره ده اوس موقع نه ده د هغه خبرې یا اوس ځای نه دی د هغه خبرې ته لګیا یې په هغه ځای کې هغه خبره کې نو دا بې ځایه خبره کول د آداب او خیال ونه ساتل شلو نو دی وجنه هر یو کار او هر یو خبره د موقع مناسبت سره کول دې ته ادب ویل کېږي دا په دې باب کې چې کوم آداب بیان شوي دي دوستانو نو پاره کې سلام کول دوستانو دا د دین اسلام د آدابونه دي په لنې باب چې دوستانو دا د سلام متعلق دي دغه رنګ مصافحه کول چا سره لاس ملاوول دا د دین اسلام د آدابو نه دی معانقه کول چا سره غاړه ملاوول دا د دین اسلام د آدابو نه دی ان شاء الله دا یو یو باب کې د هرې خبرې وضاحت وکړو نو په دې کې پیلنې باب چې دی باب السلام هغه د سلام مطالب دی علماء لیکلي دي دوستانو سلام دا د الله رب العزت د نومونو مبارکونه یو نوم دی الملک القدوس السلام جل جلاله سلام دا د الله رب العزت د نومونو مبارکونه یو نوم دی سلام الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه د هر قسمه عیب او د هر قسمه نقصان نه سالم دی یعنی پاک دی السلام په دغه معنی سره استعمالیږي چې الله رب العزت هغه ذات دی چې هغه د هر قسم غیب او د هر قسم نقصان نه هغه په امن دی او په سلامتیا سره دی نو دې ته السلام ویل کېږي جل جلاله بیا دا سلام د فسره دوستانو په دین اسلام کې د دعا په طریقه باندې استعمالېږي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زمون چې کوم سلام دی دا یو قسم له دعا ده د الله رب العزت د طرفه د سلامتیاوی پتا باندې ورحمت الله د الله رحمتونه دی پتا باندې او برکاته او د الله برکتونه دی پتا باندې نو دا سلام لفظ چې دی دا بیا زمون په دین اسلام کې د دعا د لپاره استعمال شلو خو بیا د سلام یو تاریخ علما را نقل کړی دی سلام چې دی دا د آدم علیه السلام د پیدایش نه د زمانې نه نه د آدم علیه السلام د پیدایش د وخت نه دا سلام دا را نقل دی موږ تاسو ته دغه پیلنی روایت کې دی چې کله آدم علیه السلام الله پاک پیدا کړلو نو تاسو خلق ناستو یو ډله وای یو جماعت او حقیقت کې دا ډله دا جمع دا جماعت چې دا د فرشتو ډله وا نو الله رب العزت آدم علیه السلام ته فرمایي چې ورشه دې ته سلام وکړه او چې هغه در لسه جواب ورکړي نو دا بستا او ستا اولاد چې کوم راځي دا غي سلام او دا غي جواب کوي وی آدم علیه الصلاۃ والسلام ورغه هغه ته سلام کو السلام علیکم وی فرشتو الله جواب ورکو علیکم السلام ورحمت الله وی دغه سلام چې دغه زینه را نقل شلو تاسو کو ګوري دوستانو قران عظیم شان کې چې الله پاک د ابراهیم علیه السلام واقعا بیانوي ابراهیم علیه السلام د میلمانه راغلي پرونم تقریبا درس کې دغه واقع مون بیان کا هغه حقیقت کې ملمانه هغه فرشته وي اذ دخلوا عليه فقالوا سلاما چې هغه فرشته راغی ابراهيم عليه السلام ته سلام وکړو ابراهيم عليه السلام دا هغه سلام جواب ورکړو نو دغه د سلام یو طریقه د حضرت آدم عليه السلام د زمانه نه را روانه ده بیا تاسو ګورئ دوستانو د هر یو مذهب والا که هغه هندوان دي که هغه عیسایان دي که هغه یهودیان دي که هغه مجوسیان دي د هر یو مذهب والا خپل یو طریقې استعمالي او په هغه طریقې سره چې کله دوه کسان ملاقات وکړي نو په هغه طریقه باندې هغه یو بل ته سلام کوي انګریزان چې لکه مثال تاسو د پوهې لپاره ګډ مارننګ شلو یا ګډ نایټ شلو یا ګډ ایوننګ شلو په دغه طریقه باندې هغوی یو بل ته سلام کوي یا دغه رنګ د هندوانو کتابونو نه چې کوم لفظ رانقل دی د هغوی د سلام لپاره نمستې لفظ استعمالوي نمستې هغوی چې یو بل سره ملو شي دغه رنګ د سکانو کتابونو کې چې لیکلي دي داغي سلام چې دی هغه سالفان استعمالي سسلیا کال له کس شي دی یو بل سره چې ملو شي خو تاسو مې دوستانو دا ټول هغه الفاظ دي چې دا هغه وقتی ملاقات په تور باندې استعماليږي د دې دارالعلوم حقانی اکوړه خټک یو شیخ الحدیث دی او صفات شوی دی مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب رحمت الله علیه هغه په دې سلام باندې یو ډیر عجیب تحقیق پیش کړو هغه وی دا د نورو مذهبونو چې کوم سلام دی ګډ مارنینګ شلو یا نمسته شلو یا مثال د نورو مذهبونو والا هغه هغه وخت تیر باندې ملاقات په ذریعې سره هغه الفاظ استعمال شي هغه وی تاسو به خپل دین اسلام الفاظ ته استعمال وکړي دا لږ سوچ وکړي د دې استعمال السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وی دې الفاظو کې یو طرف ته دعاګانې دي نو بل طرف ته دا هغه وختي دوه دعاګانې نه دي لکه تاسو د پوهې لپاره یو آسان مثال درکوم دا انګریزان چې کله سلام کوي یو بل ته ګډ مارنینګ ویلي دا ګډ مارنینګ د سحر سلام د سحر سلام قبول کړه ماسپخین او ماقام مې د سره کار نشته دی یا مثال کې تور به ګډ نایټ د ماسپخین سلام قبول کړه سحر او د ماسپخین مې د سره کار نشته دی زمون سلام څنګه دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د الله د طرفه دی سلامتیاوی پتا باندې ورحمت الله د الله رحمتونه دی او د الله برکات دی پتا باندې خدا وقتی طور سلام نه دی د الله د طرفه دی سلامتیاوی پتا باندې اوسم ماسپخینم مازیګرم ماقامم ماخوستنم په ټول ورځ کې ته د الله رب العزت د طرفه په سلامتیا کې اوسېږي دا علما مرګري چې کوم ناس دي به زما په دې خبره باندې پوه شي د عربی ګرامر په لحاظ سره دا زبون سلام چې دی دا جمله اسمیه ده دي ته جمله اسمیه ویل کېږي او په جمله اسمیه کې هغه دوام وي همیشه والی وي نو دا زبون سلام چې دی هغه وختي نه دی السلام علیکم دا مطلب نه دی چې اوس دې در باندې سلام وي وروسته مې در سره کار نشته نه السلام علیکم د الله رب العزت د طرفه د سلامتیاوی رحمتونه او برکتونه اوسم مازیګرم ماخامم ماسوتنم ټول شپه د پتا باندې د الله رحمتونه وریږي د خپل سلام ته کله کله لک سوچ کوي دوستانو په دې سلام کې الله رب العزت او بیا کدی یو طرف ته دا د آداب نه دی نو بل طرف ته دا طریقه مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو درې دا زمون په سلام باندې اجر ملاویږي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي صرف السلام علیکم الفاظ استعمالول په دې باندې لس نیکه ملاویږي بیا که یو سړی وي السلام علیکم ورحمت الله په دې باندې شل نیکه ملاویږي او که بیا یو سړی وي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته په دې باندې ډیر شي کې مخکې روایتو کې دغه الفاظ را روان دي د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ په یو روایت کې یو لفظ زیاتی را نقل شوی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ومغفرته دا د مغفرت الفاظ چې دی مخکې ان شاء الله روایتو کې را روان دي نو بهر دوستانو دغه سلام کول دا زموږ د دین اسلام د آداب نه ان شاء الله که زندگی وا دغه روایت بیا سبا له شروع کو صدق الله العظیم وصدق رسوله النبی الکریم